بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع سنته إلى يوم دين أجمعين وبعد تير درس دمو تاسي دي تشب باركيو دي استعمار باركيو دي استعمار تعريف واخستو بیا د استعمار تاریخچه واخیستله او د استعمار طریقه او کیفیت چې څنګه اسلامي ملکونه استعمار کړل داسې وکنه او بیا د استعمار د بقا وسایل چې هغوی د کومو وسایلو له لارې نه په ختیځ کې یا د مسلمانانو په هیوادونو کې د خپلې بقا د تضمین هڅه کوله چې په هغې کې کوم کوم وسایل و نظام و نظام او قانون و بل څه شی و تعلیم و بل روحانیت یعنی اسلامي روحانیت یا مذهبي خلک د خپل ترڅنګ درول او خپل استعمار ته د هغوی د فتواو او د هغوی د تایید په زور شرعیت یا رواوالی ورکول د روحانیو په جمله کې هغوی د ځان سره مفتیان هم درولي وو هغوی د ځان سره ملایان هم درولي وو د ځان سره پیران هم درولي وو د ځان سره خانقاهونه هم درولي وو او د ځان سره مذهبي مشران سیاسي دیني مشران دا هم د ځان سره په خو هم درولي په مختلفو هیوادونو کې او اوس په افغانستان کې د ځان سره درولي دي ترڅو د هغوی د فتواو او د تأیید په برکت خپل وجود ته او خپل کارونو ته رواوالی وروبخي چې دا موږ هر څه کوو دا روا دي او د موږ سره دیني مشران ملګري دي په دې کې او د دیني مشرانو په خله هغوی بې سواده ملت ته مختلف قسم قناعتونه او دوکې ورکول د نن درس مو تاسو د یوې بلې پدیدې په حق لده چې هغه تر استعمار کم نه ده بلکې د استعمار استاد بل لکېږي یو بل نظریه چې یو بل مذهب چې هغه د استعمار استاد بل لکېږي هغه ته وایي استشراق یا ختیځ پوهنه یا فارسی کې موږ تاسو ورته وایو شرق شناسی مخکې تر دې چې د دې د دغه استشراق یا شرق شناسی یا د ختیځ پوهنې په تعریف باندې خبره وکړو راځي چې یو شرق او غرب بیا وپیژنو چې شرق دوی چاته وایي او غرب چاته وایي او د استشراق نه د دوی مراد او هدف څه شي دی که د نقشې په مخ یې واره دا شیان وګورو نو بیا د تعریف د تعریف په پوهېدلو باندې راته کار اسانه کیږي دغه هیوادونه تاسو وینئ د مدیترانې د سمندر نه شاته اروپا ده او دغه اروپا د دغه افریقایي هیوادونو په نسبت او د جزیره عرب په نسبت او د ترکیه په نسبت او د نورو شرقي هیوادونو چې په هغه کې ایران دی افغانستان دی پاکستان دی هندستان دی او د خاطر نور مالیزیا ده اندونیسیا ده یا نور هغه ملکونه چې اسلامي اقلیت ورکې ډیر دي د دوی په نسبت دا په غرب کې پرته ده همداسې ده که نه دې خوا ته شرق دی که نه نو غرب به کومې خواته شي دې خواته به غرب شي د دغه سمندر نه د دغه مدیترانې د سمندر نه را دې خواته خلکو ته مخ په شرق خلکو ته د شرق وایي د مدیترانې سمندر فاصل غني حد فاصل تر دې ور اخوا ته غرب بولی او تر دې راخته دې ته شرق وایي شرق ته دوی اورنت هم وایي او شرقي ته بیا اورنتل وایي شرقي ژبو ته اورینټل لانګویجز وایي ورته شرقي ژبې هر شي چې شرقي هغه ته دوی اورینټل وایي او شرق شناسي ته یا استشراق ته دوی اورینټالیزم وایي شرق پیژندنه ختیځ پیژندنه نو دغه هیوادونه چې د سمندر د مدیترانه د سمندر نه را دی خوته یا د سپینې بحیره د ته ګور سپینه بحیره هم وایي منځنۍ سپینه بحیره هم ورته وایي بحر ابیض هم ورته وایي د دین را دی خو ته هوادونه چې دي دا اکثریت یې اسلامي هوادونه دي اکثریت کم هوادونه دي اسلامي هوادونه دي دغه هوادونه که تاسو ګورئ که مراکش ده که الجزایر ده که لیبیا ده که تونس ده په دې ځای کې که مصر ده چې دوی ورته ایجپت وایي دا که څه هم د نور اسلامي نړۍ په نسبت په غرب کې پراته دي دا هم باید غربي وبلل شي خو دا چې د دوی فرهنګ د دوی ژبه د دوی ثقافت د دوی انګیرنې د دوی دین او د دوی مذهب د شرق نه داسې ورخور شوی دی نو په دې خاطر باندې دا هوادونه که هم واقع په غرب کې دي خو بلل کېږي شرقي لکه څنګه چې استرالیا ګوري دلته زمونږ نه هم په شرق کې ده استرالیا ویني دلته د نقشې په مخ دا لمونږ نه هم ختیځ کې ده خو بلل کېږي شرقي که غربي غربي بللی کېږي او چې څوک وایي استرلیایي عسکر راغلی یا فلانی استرلیا ته تللی نو د سړي ذهن ته داسې راځي چېرې دا به چېرته د لندن خوا ته تللی یا به د فرانسې خوا ته تللی او یا به دلته چېرته د ناروې خوا ته وي په داسې حال کې چې استرلیا دلته موږ ته نږدې ده په شرق کې ده خو دا چې ژبه یې غربي ده مذهب غربي ده کلچر غربي ده او عادات او رسم او رواج او لباس شکل او مظهر او مذهب هر څه غربي ده نو د دې لامل دوی غربي ګڼل کېږي که څه هم پراته په شرق کې دي همداسې دغه هیوادونه چې په غرب کې پراته دي د اسلامي هیوادونه د افریقا په غرب کې په شمال غرب کې نو دا د جغرافي موقعیت په لحاظ باندې خو په غرب کې پراته دي د دې اروپا موازي دي په برابر کې پراته دي خو دا په حقیقت کې شرقي ځکه ګڼل کېږي چې هر څه د شرق نه ورغلي دي او د دوی تړاو فرهنګي تړاوي فکری تړاوي عقایدي تړاوي د شرق سره د مکه مکرمه سره ده اوس راځو استشراق ته چې استشراق وایي څه شي ته وخت چې موږ غرب هم پیژاند او شرق هم پیژاند او د دې ترمنځ غ حد فاصل چې سپینه بهیره ده یا د مدیترانه بهیره ده دم حد فاصل په حساب نو پیژاند اوس راځو چې دوی استشراق یا ختیز پوهنه څه شي توای ختیز پوهنه هغه علم توای چې د غرب د علماو لخوا یا هغو څېړنو تحقیقاتو او معلوماتو او فکری مسلک علمی مسلک ته ویل کیږي چې د غرب د علماو لخوا نه وی د شرق په باره کې د غرب د علماو لخوا وی د چا په باره کې د شرق په باره کې تر سره کیږي د غرب د علماو لخوا نه مراکز هم هلته دي خو معلومات یې د دې سیمې په باره کې دي او دوی د دغه سیمې په باره کې د کومو کومو برخو یا د کومو موضوعاتو په اړه باندې زیاته دلچسپي لري د شرق دینونه چې په هغه کې عمده دین څه شی دی اسلام دی د شرق د دینونو په باره کې معلومات حاصلول د شرق د ژبو په باره کې معلومات حاصلول د شرق د ادبیاتو په باره کې معلومات حاصلول یا په بل عبارت د شرق دینونه زده کول د شرق ژبې زده کول د شرق ادبیات زده کول د شرق رسم و رواج او عادت زده کول د شرق فکری او معنوي پانګه هستی دا زده کول لاس ته راوړل او هغه ډله علما د دوی چې دغه کارونه کوي هغوی ته مستشرقین یا ختیځ پوهان ویل کېږي مستشرقین یا ختیځ پوهان په انګریزي کې ورته اورنټلیسټ وایي ختیځ پوهان بلل کېږي تعریف یو ځل بیا درته تکراروم استشراق یا ختیځ پوهنه د هغه علم نوم ده چې د غربیانو لخوانه د شرق په باره کې تر سره کیږي د شرق د دینونو مذاهبو تمدنونو ژبو ادبیاتو کلتور رسم و رواج ملي عنعناتو تاریخي روابطو سیاسي وضعیتونو په اړه ترسره کیږي دا د استشراق موضوعګانې دي اوس دا چې ولې دوی دا کار کوي څه ضرورت ده په دې باره کې به زه درته څو مختصرې خبرې وکوم نو بیا په تعریف باندې تاسو نور هم ښه پوهېږئ تاسو وینئ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جزیره العرب فتح شو او بیا اسلامي لښکري داسې مخ په غرب باندې لاړ مصر فتح ک لیبیا فتح کړه تونس فتح ک د جزایر فتح ک بیا مراکش ته لاړ د مراکش نه بیا داسې په جبل طارق باندې په دې تنګ سمندري تنګي باندې واوختل اسپانیا ته لاړ او د فرانسې یو برخه یې ونیوله او تر هغه وروسته مسلمانانو اراده درلوده چې داسې په غربي اروپا باندې منځنۍ اروپا ته او بیا شرقي اروپا ته راشي او د شرقي اروپا د لارې نه بیرته ترکیه محاصره کړي دا نننۍ ترکیه چې